ټول مطمئن کړ دا چې په یو صحابي راځي دلته حدیث نقل کړي خو ما سره وخت نشي ولا غیر واحد النبي صلی الله علیه وسلم دا سهيل راغو اخر کې خبره اسان کې څنګه سهول الامر او لس کاله بجنک او او څوک د پیغمبر خو لږه مرګره کېږي او زه د پیغمبر په لکه کې پیغمبر په لکه کې که څوک د کفارو په شان د کفار په لکه کې په دې ملک د بنو بکر او د بنو خزاع ملک کې جنگ وشو بنو بکر د قریشانو ملک دي بنو خزاع د پیغمبر خدا او بنو خزاع په منځ ولاړ دي او بنو بکر په حمله کړي بدل په اخلي بخانه او قریشانو حمایت کړي دي وسلې او کسری ورکړي دي او د قریش بنو خزاع سره دې خبره کوي مخکې تیر شوی دي وایش په سور قوم دي او راغلو پیغمبر خدا بیا حمایت کړو جنگ وشو اوس دا یو خبره چې پیغمبر خدا ګټلې ده که بهلل ده خو بهلل یو هم په حدیبیه کې ورزو عمره له ورزو بیت الله ته بدل کې عمره پکاو دلته عمر فاروق هم وایي تاسو چې عمره له ورزو ته هله خلا نه تاسو چې عمره له ورزو پیغمبر خدا یې زوبه کنه صيغه مستقبل ده صيغه گذشته ده زوبه کنه څه کنه کار نه کنه لقد صدق الله خام خارج کیا کړ الله پاک رسوله د خپل الرؤيا خوب بالحق توسط حق سرا ټیک د تدخل المسجد الحرام دنه وجه المسجد الحرام ته ان شاء الله قد الله رشي امن دي خطري که الله غواړي دا کار وکړي اوس اعتراض کوه ان شاء الله ان شک د پر دي کله الله اراده وي کار به وشي کنه نه وکي دا جزاء نشته ما تاسو معلومه او الله ان شاء الله نو الله ته معلومات یا بکی نو ان شاء الله کلمه شک څنګه وګړه کله الله اراده وي نو انت جواب کوي تعليق للعدة بالمشية لتعليم العباد او چې کټای دې څومره وکړو د شافعي ته پوښتنه کوا سلوره مې سنو یو دوه درې وخت کټ درته څک ورنه کله حج لاري عمر لاري نو په مروه کې خلک ناس دي نو قیم چې وزره نشي دستنه یو څو کې ټوکی دي کار کوي دا شواب نو احنا په سلوره مې سبا خامخا کټ کې لکه څنګه چې په مسه کې سلوره مدا البته په سلوره مکټ کې مالک نه پوښتنه ټول وکټ کې ټول یا بتول خای یا بدتول دوه وکټ کې د سرون دا د پوت سر مړه نو خا خورا شروع کړی یا ټول وخره لیکن کین سلوره ممکن دي شي حنات شوافی او بدری وخت ته کړه کنه لکه څنګه محمد تک متا کې سر کنه باندې بګه سر مو څوک او داسي لیکن چې بیا سنت ادا کین سلم کې درې دې بچ کې سنت بدری دې لیکن کې فرض ادا کې نه دغه او حنا په دومره نه مالکیان ته وسه دلته او بیا حدیث کې فرمایي رسول رحم الله المحلقين صحابه والمقصرين جاء رحم الله المحلقين اغي والمقصرين دا سره وای کړه او غم حمل الله المحلقين فسلورم دې په دې والمقصرين دې دعا درحم وکړه چاره پره تخریم ګره پره او یو ځل د مقصر د پاره لا تخافون یریږي بنو او خذ لپاره سر خیل شيخه سر بسری خی خذ به کوم دې تقصیر کوي اشورو به د خی طرف نه کوي دا بیا دوا او قبله ته مخ کوي وزن بالآية تقصير برأسه دون اللحية قريب دخل بس كنشتري فعلم واخذ الله ما لم تعلمه هیڅ خبر نه و د هغه قیدونه وې ګر علم دون ذلك من زغیمه په تخریبا دا غنه پس بیا په قریب راغلا وم کال باندې صلح او صلح عمره او صلح نو په اتم بسرا لاله مکه په تقریب شو د خیبر یا مکی هو الذي ارسل رسوله الله ذات دې لګل خپل رسول بالهدى دنيغ لا هدايت سره دي قران حديث سره هدايت محمد رسول الله محمد علیه السلام د الله رسول دی دا غیر د پیغمبر خدا نه جمله خبره چې د الله رسول دی او کله دی دقه محمد د الله رسول دی والذین ما هو اکثر د خبر ګرځي اشداء ډېر کلک دي په کفارو باندې رحماء بینهم نرم دي په خپل کور او بیا رسو د معانقی په مسله کې جار الله وي د ابو حنیفه خبره کوي د خواهشات او غبن او اس آزاد بس پکوي انو سپکه معانقی د اختلاف په ټیم کې غاړي ورکول او دلته په کې ابو داود حدیث پیش کیږي زوی ابو ذر په اسم مصاحب حیاتی مخاوي او کله یو ځل تل ما او چې بیا لاله ما په خبر شو را مړ په کټ ناسه غاړي را پکان اجودا و اجودا نو کافرانو سره سختی کول او نیکی کول دا پکې د مسلمان سره شو ها د مسلمان سره باندې خطا تعلق وي او د کفار سره باندې سخت تعلق وي دی آیات کې د پیغمبر خدا پیغمبري ثابت شو د مسلمان صفاتونه پکې ثابت شو صفات سره رحما او بینهم اشد الكفار او تراهم الکان سجدن دا د الله سره تعلق دی یعنی بتو په حالت رکوع کې په حالت سجدي موږ نه بکې او دا ټول کارونه ولې کوي د څه لپاره چې دنیا حاضرې یبتغون فضل من الله ورضوانا مقصد الله رضی کولی طلب کوي فضل د الله او رضا د الله مقصد د ژوند د الله رضا شو او د کفار سره سختی د مسلمان سره نرمي دا ټول خبر شو او بیا پکې سیما هم نخی داری پی وجود ثابتی پا مخون کی پتندو کی من اثر سجود سر سجدو چا پا کداری کری دی سجدو کدا شئی دی داغون دی پیدا شئی نو بعض علماء کتی شتیر لکه دلتوئی امام علی بن حسین شو زین العابدین علی بن عبداللہ بن عباس ابو الاملاک شو اسوک چې نه د زنګونان باندې په لاسونو ټول کې اسوک په کوي نه دا خبره باندې کې چې په تندو کې هغه عالب چې وتوي هغه اسامي لا خو خو خشي نه نو عاجزي کې مراد دا عاجزي کې مراد خشوع خضوع کې مراد دي جرواله دي او کمزوري دا خسته ولې طرز دي یا مسلم کې جی قضا دا یو مثال څخه او خبره په مثال باندې واضح کی خلق سینه کې اچول کی مثال دې کا زرعین لك فصل شو اخرج له وسه دغه فصل شقه تیغه تاسو څه وایي وایي چې مونږ ته وایي تیغه وته فآذرا لدا فصل لگی آذره دغه دغه څنګه تیغه مضبوط کی اعانه وقواه او اسناد په اخرج او په اذر کې مجازي دي کار خو الله کړی دی خدا شک ادا کار کړی دا پیغه ولګي دا بوټي دا پیغه ولګي دو دا فصل کلک کو پستغلا نو ډیر کلک شو پستوالا سوقه ندر په پندای باندې په دې کې باندې او یو جب الذرا چې زمیدار راشي او د خپل فصل ته ډیر خوشاله شي مثال دی الله خو دې په صحابه سره اسلام کې څوک د امین په بیان دي وعده کړل الله دې ایمان سره او د عمل صالح سره منهم دی مغفرت او اجر عظیم شیغان باج پکیری ولې ټول ندی کما یقول الزعیم اعتداء اکثر صحابه اعوذ بالله د اهل بیات رضوان نه گمراه شي او الله تی راضی دا پکې دی اوس روان دی روان دی روان دی نو په دې آیت باندې بحث کوي دا ټول خبرې چې نقل کړي دا غي نه پس بیا وایي چې بعض اهل بدع او هوامن با شفاء او کافران دي ځکه چې مسلمان باندې اخو شالفي او شروط خپکی په صحابونه او ته خراب او بیا شو نو دا هم پکې وایي نو په دې کې بعض علماء تکفیر روافض وي امام مالک ته نسبت کول سي چې رقایت دراو صلو خلف كل بر و فاجر یاد دي ته دا په قاعده په فقه کې وایي په اهل مذهب سم مسکې دي مګر که کافر نه بکې موږ په مکروه تحریم که بخاری راوستلا باب امامت مفتون وان تبصوي حضرت عمر ته حضرت عثمان بن عفان ته وي سوق ته عبد الله بن عبد الله ته دغه زید عادی دا خورای غندل دي قران نه بیا حدیث حدیث نه بیا مونږ په کې اجماع د امت هم په کې ورته شپه روایت کوي یا به اجتهاد دلته په کې اجتهاد راغی اجماع په دې نه شو بهر تر دا یو خبر شو او په دې صورت کې قتال او د دغه نسخه په ایماندار باسو یا الذين امنوا لا تقدموا اوس دې پکې د تقدمو دوه خبرې کوي عربي ته مې راځي قدم يقدم باب تفعيل لازمي لك متعدي وای لازمي د مخکواله باندې چې مخکې کوي نو مخکواله مکوي لا تقدمو مخکواله مکه وره کار د مخکواله مکه د الله او رسول بین د الله د الله رسول چې قران سنت کوي نو په دې کې د مخکواله چې کوم ځای کې قران سنت راغله خپل راي ونه مخکې کوي نو تعمیم شو هیڅ شی باندې مخکې حدث وشي کنه تعمیم ته مقصد دی هیڅ کار د مخکواله باندې کې پیغمبر دا په لاس باندې کېو الحمدلله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب رسول الله ويرضى چې پس پیغمبر خوشاله دی حق کار او خوش خوشاله په دې خبره باندې دا اسلامي حکومت وی طریقه به ده لاول دا شو واتقوا الله ويرجى الله نه خلاف سنه کارونه کوي په دې پوښتنه على اتباع الشرك كل شيء او الله سميع عليم نور خبره ملکه چې پلان کې مسله کې پلان کې مسله کې هر څو قال الله تعالی في كل خل فعل ويدخل فيه سو اذا جرت مسلم في مجلس اسلام لم يشق بالجواب پاره کې پاره خبره کې او دې ته بلګو چې پلان کې لکه چې د اصول د حقدار چې موږ د الف د اعتبار خصوص د واقع نه باندې پاره اوس د پیغمبر قدر بکې کنه اوس دا په بدل وشو قران سره په فیصله کې اوس د پیغمبر قدر بکې نو چې قدر کې نو خبر اواز د پیغمبر نه اوچتای نه بیا به سره برابرای هم نه په خبرو کې پیغمبر غیر خبره کوي ته به وشته کوي چې باندې پیغمبر سمو وشته کوي ته به سمو وشته یا سمو کوي دا به برابرای وهم ستاواز به داري نه ښکته دوشمي نو چې اواز شو نو بیا په علماء راو دا خو دا اواز خبر اواز شو د پیغمبر خبرې حدیث نشو نو خپل خبره به د پیغمبر د حدیث سره هم نه برابرې خپل خبره به د حدیث نه او شپې هم نو برابرې به هم نو چې پلان کې سي خدا وي خو پلان کې سي هم دا وي ذات باندې ښا پیغمبر خدا وي او پلان کې هم دا وي چې باندې خبره پوښوي کنه دا څه په ورکه چې پلان کې مولوی څه دسه وي خو پیغمبر دا چې خو پلان کې دسه وي چې پلان کې دا خبره په دې وخت کې قد پکې یا الذين امنوا لا تقوا صلاتكم لبو چې خپل اوازونه فوق صد نه پورته په اواز ته پیغمبر ٹھیک شو اواز نه وته ولا تجهروا له بالقول او نو په زور کوي پیغمبر ته وینا کجهر بعضکم بعضا لکه باج باج دا اواز برابر شته نو مخکې رفع الصوت باندې کې په دې پوښي او دا نه به سوال د مساوات نه برابرې دي هم نو او بیا علما وای د پیغمبر مزار تکورا دي التم هم دغه سکه او بیا پس وایا چې پیغمبر په فنوم نه یاد چې یا محمدو یا محمدو سبوای یا ایها رسول یا ایها النبی دا بوای ګره نوم باندې هم لکه مخکې شي بار بار وانتم لا تشعرون تاسو په خبر نه ظاهر آیات نو ملو ضرور مطلقاً کله عمل حبط کوي او دنیا خو دې سړي نو دلته جواب راغی جواب ورسته چې حبط وشي زکه ته پیغمبر زوسه او دغه پیغمبر خو کفر دی دې ځکه پیغمبر کفر ده نو پدې لحاظ سره ګمان د زغ دی دلته علماء لیکل کړي بیا حتی الشیخه یتعذا بالتلمیس او دوبه نه څنګه ته ور پیغمبري بکای هر کله استاد سره شي کولای دغه پیغمبر ته بسنو دا ته پیغمبر دا کور کې ناشته یو قبیله راغلی دا خبر خدا څه ده کنه بندوي پورې مو بندول پر واقع پورې نه خبر عامه ده خو اسی یا رسول الله یا محمد اخرج الینا فإنا مطحنا زینونو زمون ته چا تاوی چو کنه قیسته شي وإن زمنا شن د چا خلاف شو بدکار شي فرمایي ذالک الله دا حق ته الله دې الله د چا صفات شروع کی کنه اقطع خپل خسته شو د چا خلاف شروع کی غلط نه او شین جوړي ستا او دما سن کی ها قرار کې کو بار ته یو دا کار کړو خبره بدس نه کې وصل العلماء بلاية الأمان مرسوط عند قبر الشريف وعند خلاعة حديث حديث لي ألتم لأن حرمته ما يتلك حرمة حجه آکه سان چې غلطي خپل اوازونه په رسول الله باندې دا کسان امتحان الله الله دا غي امتحان کړی دی امتحان باندې تیار کړی دی امتحان باندې تجربه کړی دی اختیار کړی دی اختبار امتحان کړی الله زونه غي ان الله صفاقي زونه غي تقوا د پاره د قبول تقوا امتحان شهاب امتحان مجاد صبر دی الله کین کړی زونه د پاره د قبول تقوا نو چې اواکین دا غیر لپاره اکثرهم لا يقم اکثر خلق خبر نه دی پیغمبر خدا د مرتبه او د شان نه خبر نه دی د پیغمبر څومره اوسه مرتبه ده او دی اواز کې یا محمد منزل سنتو سوي او دلته وی باندې کتب وی چې عبد الله بن عباس با د اوبې کور تراغه د قران رسول پر دروازه کې بولارو دروازه باندې کولا چې وروته الکه دا وړو کو تا بوکو او ابن عباس وی عالم په قوم کې کن نبی او امته یا ایه الذین امروا ان جاءکم فاسقون فبقوا خیر شو ځم زده شي دوه قدرې قران سنت په سری د پیغمبر قدر دا سره بخبل आवाज نه برابرې دا سره په دا आवाज نه چته خپل خبرې په مخې کوم او درې خبره اسلامي حکومت قائم شو یو سره باندې خبرې وکړي ته څه کې بار خبره به اعتماد کې نه نه پکې ان جا کوم پاس کو نو په دې وخت کې د آیت مبارک ابن کثیر وای نازل له پشان د چا کې اوس په سترا شه پورته شه او په تحریف القرآن کې راځي چې په بار د ولید کې دا ګور هغه ویل دي تاسو دا دا دا تر اوسه تاسو برداشت کوي وای او تاسو یا ته خو دا به تحریف القرآن به راوي دا خو ابن کثیر کوم شته دي تمام بل تمام خپل کړی او ټول عواصم آیات نازل په ولید کې نه دي عواصم دې نه راځي چې اسمه ویو کنه او په احکام القرآن کې مع انه قال في التفسير بس الجمهور په تفسير کې هو اللي سو پنځل اس کې پاره کې نازل دي خو په اواسین کې نقل کې جا کې نه دي او استياب د ابن عبد البر کې پاره کې نازل دي په استابه ابن حجر کې پاره کې نازل دي دا ما دې کړی ځکه چې خپل خلق وین استياب د ابن عبد البر شپږ سوا یو ډیر جلد دریم حارث بن ابي زرار خدای وی دا قسم ته وی بل اسلام ته بل اسلام کې اقرار نکو وی بل زکات ته ما اقرار نکو ما رسول الله ذکر تزم بل خپل اسلام ته ادا زکات ته چې قبول کو زکات ورون هم تاسو سره راوړي چې پلان کې ټیم کې نو دا زکات ورکو پرېږي وبلغا ابن نبی راځي قسمه غټه امراه قاصرانه حال دا خلاص کس پیغمبر خدا او رسول پیغمبر خفشل په دعا صلات کوم د خپل کوم شران غوتو په قال النبي صلی الله علیه وسلم کان وقت دی وقت یو رسول یقض ما کان عندي زکات او دې د سم مگر مخالفت توالي دا به تر شی ورس شی دی فانت له بنا نحت رسول اسلام وبعث رسول الوليد بن عقبه بن الحارث يقبض ما كان عنده مما جماع من الزكاه فلما صار وليد حتى بلغ بالطريق فرقا وخافا وفش بسنه فقال يا رسول الله حارس خو زکات بنکو زي وزرم ان مزه تشو ولګل جماعت حارسنا حارس نه د مزه سره حتی چې متوش بعد او دې چې مدینه حارس سره ملو شو دا به حارس راغی هغه په څنګه روان ولي دې پیغمبر پتا اوس وري دې درو تا زکات منکړه تا یې قتل هغه کلا بالحق ما رأيت بتتم ولا كان اتان قال الحارس والصم والزكاه ورتقدم هغه نه ما ته هندره غلې آیت نازل شو دا احمد بیا وی او ابن ابي حاتم وله الطبراني وقال ابن جرير الى اخره دا ګورو زما اصل مقصد دا وسلسل هو شيء نوح تاسو اخرج احمد وابن ابي الدنيا والطبراني وابن مندتا وابن ورده بسند الجيل الحارث الى اخره په صحابه کې غیر عادل مشته ځکه چې الله پاک نه تک الفاسق دی الولي اکته دې په کې دنه له پاین سبب النزول قتی الدخول چې په چا کې نه لري خو په خامخې او صحابي اتفاق نو خلک چې یو ټول موضوع دا یو راشو وبعد عدالت کې دې دا اقوال ټول عادلان دي او اکثر علماء قال دي وثاني انهم غیري بحث بکو ويعودون الى قتل عثمان پوری سلوندش د حضرت علی او حضرت عثمان معاویه ولا نکرو ان نجوم تکد دا ویل شو چې په خپل جون کې کې سخت کړي دي دغه چې معصوم خون بیا فاسقان ثم عالم فاسق بقسم فاسق غیر متول او ظاهر او نشي غیر طائف خبر بني او فاسق متول کجبل الاخري دا غي په بار کې بیا وحستو نو دا یو بحث چې پکې بحث کوي بیا پکې یو حدیث دی د مشکات کې نقل دی چې فتح د مکی او شولا ولید وایي چې خلک براتلو پیغمبر خدای پر سر متا خلاص راخوځو زم راغلم او زما مور زما پر سر زعفران مګلی زما پر سر لاس راخوځو دې ماشوم او نابالغ دې وخت کې به څنګه زکات لا شي دا خو اتم او د هم کار خبرې دي او دې په دې مکه په وخت کې ورو کې دې ماشوم دي لکه د مولا علی قاری تفوس کې یا د مشکات نه په اسماء ورجل تفوس کې نو په دې وخت کې نابالغ دی او کال او بکاله پس بالغ دی دا نه راغلی اکر استیاب ته پوس کې دی عبد البرنا وې دا روایت قابل اعتماد نه پدې کې وراوی دی هغه معلوم دی هغه اعتبار مور کوان خبر خلاص شو هغه پکې دا سوي نو تاسو سره استیاب او استابل قرین الته مطالعه کو نو هغه پکې دغه شی پیش کو ما ته دا شی پیش کو او اجماع د ابن عبد الوهاب نازل دی په کې اجماع ده او بیا بل حدیث پیش کړی دی چې د صلح په دوران کې د خور را تختیدل دا مکی معاذ مدینه ته نو دا سره راغلی وحید او د دور رګدل دی په خپل خور پسې راځي نو دې نه بالغ وي نو دې پسې په خور پسې ګرځیدل او دا ټول نقل کړی دي چې مطالعه کې نه پس معلوم شي ایماندارو د تراش تاسو پاس خو بنبعین په خبر دلته په بعض علماء به اعتماد سره او بل خبركم ویل شم اخو زما لاس آزاد دي زه ویل شم کلی مولانا مفتی محمد شفیع آیت پچا کې نازل دی خدای تی مراد نه دی او دې سوي وی دې پکې مراد ان الفلت لقطاتها تنس منظور قتل الدخول والصحابه والسوكم خبرون کو دا وایي دا پکې وایي مشران دینو الله دې ټول معاف کړي خو نیت باندې کار کوي د صحابه عزت ثابتې خکې او خبره ده چې واقعات سره برابر ول غواړي داوی د تحقیق او ان تصيبو لالا تصيبو کلا ان تصيبو چې ورسېږي یو قوم ته لکه قوم د حارث ته د جهالت په بي خبره باندې پتو سيو بغرځي علامه فعلتم چې تاسو کوی نادمین خپېمان وعلم ان فيكم رسول الله پتاس کې رسول الله الله موږ کوم خصي په سم موجود دي خو الته خو دې کنه او په موږ کې خو نه دي موجود په موږ کې دا اخبار موجود دي کنه حالات نو دا څه سوي ارشن کوي کنه لو يتيكم تاسو منله پر یو خبر لعنتم تاسو په تکلیف کې چولې ټول مر خطر په منه نو دا وي چې په دې کې مبالغات من اوجهن فرض کا کدا پیغمبر تاسو مونږ تاسو به تکلیف نه راوشي او لكن الله خواږه تاسو ته ایمان خو استقره په استاد کې بد کار کړو کفر نافرمانی او ګناه او دا کسان دار مونږ کې دي فضل من الله دا احسان د طرف د الله نه دی او نعمت دی الله علیم حکیم دی دا کوم چې الله تخوی دی فضل من الله او فضل او رحمت دا الله فضل او احسان دی تاسو ته وکړو یبتغون فضلا څه ویل شي څوک مفعول به دا اصل پکې اخر سره دا مستر دی وجه ويصح النسب وجوز كونه مستر لغير فيه ومنصوب إما بحببا أو براشدينه دا دی بل شو ان ولکم اخوه دا سوره ورته د ایماندار ټولونه دي په اعتبار په سمان دي د دین روح یو کې د خپل رون په مسله او یې د الله نه پتا سره رحم شي اوس په یو څه خنداګانی مکوئ یا ایو الذین آمنو لا یسخر قوم نه خان یو قوم تاسو نه من قوم په بل قوم پورې قوم اسمی جمع او تسوق وی سوق اسمی جنس وی او قوم په معنا د څو د ولاد لفظ د جمع ولاد انتظام کوي او سرو ته خلق قوم وی خص قوم نه وی نبی خان دی قوم په بل قوم پوری اسان زیاده ان یکون خیر من هغه چاو چې پای پر خندا شو هغه دی غوړو د خان دی دون کو او نه خري د خان دی په بل خلق پوری شاید چې اخر پای پر خندا شو غوړو د خان دی دون کو ولا تلمزون انفسكم عيب ما لګوي په ځانو باندې یعنی په یو بل عيب لګول چې دي لکه په ځانو عيب پیژني واګه داسې دي پوزې ده لمسل استنبيه ولا معيبي خبره وا خلق په عيب باندې خلق په خامي کول خو عيبونه ما لګوي شرابي دي فاسق دي پلان کې دي دا مکو دا هم پکې یادو خلکو به مسلمان سره و يهودي و نصراني و مجوسي دا خبرې مکو یو خبره پکې دا هم ده څوک د حیات صفیه په واره کې چا به يهوديان ده پیغمبر خدای وای زه زما پلارم پیغمبرو زما نکم پیغمبرو ترمي موسی او پلار می هارون د نکمي هارون السلام دی دا پکې وای بئس الاسم الفسوق سنا کار دی یادول دنا فرمانی دلته اسم نوم ته هم وای اسم دلته مقابل د فعل ته دلته اسم بئس الذکر المرتفع سنا کار دی یادول هغه یادول چې عین نا فرمانی وی ان هغه یادول دنا فرمانی يهودي نصراني فاسق دا یادول دنا فرمانی سنا کار دی یاداش او شهرت ورکول یادول هغه یادول دنا فرمانی پس ایمان نه بخپل مؤمن ابل سره پنا کارون یادې یا سره مؤمن دې اسم دلته مان یاداشت دې هغه نه مان ذکر طارس فی الناس بالکرم او لعبت پبنا کارون مان یاد شي سنا کار دی یاد ول دنا فرمانه پس ایمان یو سره مؤمن دې ته پنا کارون یادې یا تم مؤمنه بئس تشهير الناس وذكرهم بفسق په یو بل باندې عیبونه مړه کوي خبر کړی دا عیبونه د خلکو باندې دلته پناکاران هم باندې میا دی دلته دا شو او عیبونه مړه کوي د خپل انفسو د مسلمانانو او دا پناکار نمونه مړه سناکار دې مشهور کول هغه مشهور ول چې غنا فرمانه یا دول پناکاران هم باندې ارکره سناکار دې هغه یادول دنا فرمانه پست ایمان څوک چې توبه نه وسی دا کسان ظالمان دا اکثر خلک کوخه لازم په وطن کې چې عادت کې نه تا مخ کاری یا الذين امنوا استنبوا كثير من اوس دا بل خبر کو ځان ساتو د دې وبد ګمانو کثیر من نسبت ګمان په زما ویل ښا ځان ساتو د دې ګمانو یعنی ګمان نه مکو نو که په قائل کوین په قائل څنګه ګمان چلی دی شي او که په عملیات ګمان شریږي ځکه چې ګواهی وشو لکه څنګه هم ګمان راځي خو ډیر ګمان نه نه بار خبره ګمان نه نه کار ګمان په ایماندار مکو یو سره دی چې هغه مان علامات د کفر او د ګناه نشته ته پیږي دی البته یو سره شراب خانو ته ځي جواری دې ته ځي نو دا ګمان کولای شي چې شرابي دی د جوارګر دی ځکه چې علامات سره او اما من يتعاطر غیبه هغه چې ما کوم خبره کړې و په دې فقہ کې یو مسلمان دی دا یو خبره کړې دا پاک یو کم سل احتمال د کفر دی یو په اسلام دی ته اسلام پر راځم د کتابونو وي خلاص الفتاوا د قشن دلته ما خبر شو سوي ولا تكن بكلمه خرجت من عند المسلم شر وانت تجلها في الخير محمد که هدايه خیرن دي قتل په معاملات کې دا زموږ کتابونه لیکلي یو سړی معامله کوي دا غیر پر خطه وجه کې دی شي دا په خطه وجه اړي په پته وینا شرقایت دراوړو تکبیر مکون غیور دی غیر دین پاک بلکی چې الکه یو عالم خبر او کړی نو ته به دا غف محمل په خطه طریقه کړی غلط کې بینو دا اوس به کوشش کې د خوالي دا ټول مسله بدګماني بنه کوي احترسوا من الناس بسوء او دا پکې مو وایا ومن على ذو نفسه لتم سوچ تهمت له مخامخين فلا يلمنا كسوك بدګوان کې بیا به لنسو او سوچ خپل راز پټ ساتي نو غرواله د اختیار په پلاس کې ده او تا بدل نه کړی چې د الله خلاف کې ستاسو تاسو څو بدو کړی او تاسو سره هوکې د دین خبر بدل نشي کېدای او ځان تر خبر دې ساته دا وی په کسو حاصلو کې دا ستره فرض نه او تیارې په مصیبت دا پکې د سعید مصیب کلام دی یو صحابي شروع کوي اخر به کې شو ایمان سي مسیب ان بعض الظن اسم بعض ګمان ګناه ده بعض ګمان ګناه ده لکه بعض سره جمعه تلات اغلا بعض ګمالاسي ګناه باندې کنه شراب باندې دي شراب ولري جوار نه دي الته خو ته ویل شي لیکن بعض پکې لاس ولا تجسو د چا د پټو حالاتو تحقیقات ولا تفحصوا عن اورات المسلمين معين د چا د پټو ناکار حالاتو تحقیقات مکوي او دې ته کې جمهور علماء دا خبره تتبو د عورات مطلقا غلط حدیث کې راځي امر من اول بالاسلام ولم يدخل لا تفحصوا عورات المسلمين سوچ ور پسې شي نو دا څه پکې راځي ولا تجسو ولا يغتب بعضكم بعضا شا په شا کمزوري دی نه بیان یو سره د بل ورو غیبت ته یعنی چا چې کمزوري موجوده وي او سره هغه بیان خلکو مخکې د فاد سپکولو نو غلط بیا وی عام نه چې په دې کې وي کې په دنیا کې وي په خوې کې وي کې په پیدائش کې وي په مال کې په عورت کې کې په غل کې کې په ولان کې کې په غالین کې په لباس کې دا باندې یاد دی البته مقامات شته چې غیبت پکې جائز کړی شپږ مقامات دي امام نووي د مشنرو د مسلم په شرح کې شاهي په یو ورس مقامات نقل کړی دی یو ورس ترا یو سره جرح کوي پراوی باندې په شاهد باندې نو په جاه او تعدیل کې دراوی او د شاهد دام په دن نه یا ستان څو تفوس کوي چې پلان کې جینې کوجر کم کنه پلان کې سړي خور ور کم کور نه کم ستان تحقیقات شنو کوا تاسو مشوره اخلي ذاتي خبرې د پاره شواهد شته ها یو سره راځي فاطمه د قیس پیغمبر خدا ته یا رسول الله زما دوه تن تفوس کړه ته ویلو چې وعده وکاو کوجن چې څنګه ما له تفوس کې ها شاید تاسو کې د معاویه ابو الجهم یا اما ابو جهمین پر ازو اثرات کې پدې کې له دې ذره بل مثال اما عمر اصول په خیر دی د زیت روانو کې زیت سره نامشته دا حدیث دی المستشار مؤتمن نامشته یو زیر ولا الاخی مشر دی ازار حق او دین اقراری یو زیر په سبراو حتی شي ته وي بئس اخذ دا سره خسرني جلال خوږی خبرو شو نو سمته جلال شو یا رسول الله تعالی ته وی خسرن دي ای متا وجتنی ذلک مخنه بدجنې مدلما دا خبري چې وسره دي خلک خلګنی او دې غلط کارونه کوي خلق ته خودل پکار دي یا حاکم سره راغلی او ته ما سره پلان کې پلان کې بکر الله رب الله جرب سوی دا سه مقامات شته چې پای کې مطالعه کې امام نووي په جلد دویم کې د غیبت په سره شکړی دا یا شامی چې په پنځم جلد کې بحث کړی دی په دې باندې معاش اوس د غیبت متعلق سول مثال دې شو کرور دې مر دې رور دې مر دې او تر هغه د مر نو ټوټي اخلي او ټوټي ځکه او بیا خوري دا خبر چې پرس کې تلکین دا په څومره وخت کوي دقه سي د چا شا په شا کوم دوی نه قال کولم دقه ايحب احدكم دا تمثيل د غیبت دی دوست غني او تاسو چې خوري وخت ضرور په حال د کوم ضرور کې مړ وي اوس دا پکې یو سره په بل باندې ځان وشت غني خن دی ځکه تاسو ټول د ادم خوانه پیدا انت په سم جوړ شي دا دا فخری خبر شي او دلته پکې یو بل پرې برتانیا او پرې یورپ کې یو بل شی وګورئ کنه زموږ د وطن کې هغه سبقون طالبان وایي موږ ټول د ادم نه پیدا نیو ښا د دې خلکو نکونه بدل بدل دي نو دا هغه لپاره مو یا ایه الناس انا خلقناکم من ذکر یوسف دویم نمبر ته قبیله وای دا غینه پس پس بیا سرازی عماری عماری رازی بطون رازی افخاد رازی خاندان پختون وای کنه په پختون کې بیا پلان کې په پلان کې بیا پلان کې چې په دمه دمه کته کېږي چې ډېر نږدې ورسې کې بیا ته تربوران پسیلا و عباس ځان پسیلا د پیغمبر خدا ځان پسیلا د اخر خاندان چې ورسې دي ته ورسې نسبونه به ته معلوم شي میراث باخلو د پلان کې میراث ماته ملاوي او د پلان کې نه د میراث لپاره د رښتې د کټ کول لپاره د کفاءت مسله پکې رښتې او پالو د سبونو بکاره کو میراث باخلو د تعالی او ان اکرمکم بیشک درو سره پتا سکی پنځ الله باندې اقال قدر دار بیشک الله علیم او خبردار دی نو دا پکې وایم خان رنوم شته دی او هر څه شته بیا پکې شرافت تناسب او پای کې د امامتۍ مسله چې بادشاہ به څنګه وي نو بس وي دا ټول دلته وي وقد ابتدى كثير من الناس په دې باندې خو سره فخر کوي فزعوا اجكم باندې وهو عري خالي كابره لك الاسنه كشن هر کمالنا او زما پلار دسو زما پا ونی وای کی لکه یو کوسه سره وای زما د رو ګیره وا او زما د پلار ګیره وا سره کوسه ګیره نه وي زما د رو ګیره نه وعجبه الشيء الى عاقلي اناس من الفرد المستحق تعجب دار يخلي فرد نبردي اذا سئلوا معلوم الاولى اشار الى عوض الناقله اشاره کې هغه لوکو ته چې وراسته شي وي زموږ کته لګوري موږ تلل کې بابا نو سینو کو کې وسو په دې په کلی کې دې په عزت تانتی وسه ما او داسې دا ټول خبره اسی خبرې دي کوي من او بار تر ناکار صفت ته په مونږ کې موجود دی ګوري قالت العرب والهتان آمنا من ایمان راوړي نن ته په راځي سمار انا را اتخار وي فاولاد مشایخ الزواج سو کې د سوپیان په دې بچو کې د پلان کې باندې سره والهتان آمنا قل لم تمتس ایمان راوړي ولكن قول اسلمنا وای مونږ اسلام راوړي دا چې څوک اسلام او ایمان یو شی دی نو هم او چې دوه شي دي هم د هر چا دلایل دي حدیث په ذاته کې قرآن په ذاته کې دا دوه راته نو امام بخاری په ځان له باب راخی چې اسلام په حقیقت کې وی نه ظاهر او باطن قابل قدر دی ان الدين عند الله الاسلام لیکن په خارج کې مستق د کاتب څوک دی زید او عمر د انسان او دا ظاهر مستق څه دی مفهومی بدل لے خو مستاق یو دے مساوات د یو بند دار کی د سبانه چې پلان کې سه مؤمن دی خو مسلمان نه دی مسلمان دی خو مؤمن نه دی حمل په یو بل کړي مفهوم بدل بدل له انو خبره دا اوس هغه سره دی د زکات د پاره لوټ د پاره د میراث د پاره زه مسلمان مسلمان خوشم لیکن دا عقلی پر عاطر څنګه چی بیاتین آمنا من ایمان د ایمان دل ترجمه شو انوان هغه تصدیق او اقرار نه عقیده وتاسو مؤمن نه نه لکه ایمان ته تصدیق مع الثقه او توکل دی عقیده نه غیر مطمئن لیکن وای اسلمنا لکه نشه ایمان دې پسونه کې که تاسو تابع د الله رسول نه به کوم الله سره عمل سو بشک الله بخل کې بشک ایماندار په حقیقت کې سوي امر بالله رسول ثم لم يرتابوا او جهاد کې معلومه نه پنه خصو باندې دا کسان هم صادقون وای تاسو الله خبره په خپل دین الله وقت چې په اسمان کې چې په مکان الله پاس مونږ یمن علیک استم زباتی پتا یو دون اسلامو منتن علیکا نعمتن علیکا زواتی پتا ور خپل اسلام احسان کې پتا د خپل اسلام نه سمجي مسلمان قل لا تمنو ما باندې مزباتي په مم احسان مخ کار کوي په اسلام بلکې الله احسان کې پتا سو يمن علیکم زواتی پتا سو تر هدایت ایمان کړی احسان کې پتا سو تر هدایت ایمان کړی کتاب رښتینی الله واقف لغیب اسمن زموږ پرو الله تاسو په عمل خبردار دی اوس رقا باثقات ته هم وي او په دې کې د قیامت مسله ډیره خسته ده او اشار سبحانه په سورۃ سابقه کې ایمان ته او دلته وتزم ذلک انکار وو چې ایمان شي انکار وو چې انکار روا نو په دې کې د باث او د قیامت خبرې کوي قاف القرآن مجید قسم دی زما په قرآن باندې چې بزرګي والا دی مجید باندې بزرګي والا دی ذل مجد والشرف من باب النصب کلا دین وطابع بزرګي والا دی عزت والا دی بل عجیب بل کې تعجب کوي دا خبر په قرآن خو دې تمن نه خدا غل تعجب کوي چې راځي ته منذرو مې یو يرون کې د دینه وای کاتن هاذا شی عجیب دا ناشنا شی دی و جواب د قسم محذوف او القرآن مجید دا غي جواب څه ان انزلنا لتنذر به الناس خو لیکن خلک تعجب کوي و اذا متنا وكنا ترى مشي شو نمرو او شو خاوي او بیا ورته اذا متنا وكنا ترابا مونږ به مرشو او خار بشو او بیا به واپس کیږو ذالک دا واپس پرتین بعید واپس کیږي ډېر لري د حق لري د عادت امکان نه الله قد علمنا خبرنا چې کوم یو زمکه دي خاور کوي او زموږ سره یو کتاب دی یا دون کې دی هر څه په مفصلات موجود دا چې کوم خلکو د قیامت خبره کوي بل کذو بالحق بل کی تکذیب کوي حق چرا د حق قران دی په هم دی په امن په خبره کې مریجن چې اوختون کې اوختون مستردین خوزیدون کې را پدې کې کېدون کې د مریج ستو ویل شي خوزیدون کې ګوتې په دې لاس کې وی او هر توی نه خوځي را خوځي په دې ټینګي نه دا یو خبره دې پکې کیږي نه دې په شک کې ته خبره دا خبره چې ټول دې شک منره دې ګور اسمان ته راته په زما طاقت ته پورته په دې خلکو څنګه ما ورکړي خو استقرار دې دلرا پستور باندې او ما له هیڅ په اسمان فروز شاودونه مودونه پکې شي ازمه کوم خور کړل او ورته په دې کې رواسه مضبوط مضبوط پرونا وان بطنا فيها وغيب لك من كل زوج هر قسم نه بهيږي تر تازه تفصیل نه نصيحت ته په کول دی ذکر نصيحت ته پر هر بندا سوا تسکین الله تعالی او دا ګریم ذکر عثمان نو بای مبارک مبارکي زروګي په لګو باندې باغونه او دانه د لوشي فصل والنخل کجوري باعتقاد زنګ زنګ له هغه غیر په فلون وګړي نزيدن په خټي به وسره د وسره رزقا لبا د پاره خورک بندګانو او ځنې کړي په لګو باندې بل تمتا کله غیر آباد وچ مر دغه وساز پورته کېږي په قیامت کې تغذیه په دغه ګل مخه نه قبلوه اصحاب الرسل د کوهي والا او سمودیان عادیان فرعون او اخوانوت او رون د موسی السلام د موسی السلام علیه السلام نه هغه قرآن دا وی هغه ترونه ویل شي نسب نو په دې کې نشته فرعون او اصحاب الیکا زنګل والا قوم شعیب وقوم طبا قوم طبا بادشاہ دې په خپل وی قوم کافر کل کذب رسوله هر یو تزيد رسوله په حق ثابت شي وعید ثابت شي د دمکی د عذاب زمان ایا موږ ستړي شو په پیدائش اول باندې نه بلکې دي په لفظ کې په اشتوا کې من خلق د پیدائش نه یو چې تاسو تازه راځي دوباره مدینه ولقد مصالح خامخ في الاخر من الانسان ونعلم خول ما توصف به نفسه هغه چې وصف کې پاګه نفسه وسوسه نه غلي مونږ خبرې کوي امونږ چې نږدې انسان ته من حمل ورید درجو د ورید حبل مطلق رکتوي ورید په دې معنی کې اضافه طعام خاصه درک د مرینا په وخت کې يتلقى المتلقيان چې اخلي د پرشتي دي د بسره ملاويږي ملکان موکلان او تلقون باندې حفاظت کوي لیکل کوي په وخت کې چې اخلي اغا یا دور کې هغه دوه ملاويږي کې پرشتي خي غارتا او غس غارتا قيد او دې سره پاره ان يمين قيد او ان شمال قيد اسو کوئی قيد مستعملي په دوه کې هم ما یلفظ من قول نور زوی نور اندی کوي یو سره یو وینا مگر تعبیر په نوم رقیب سوکیدار عتید معد وهن تیار فرشتي او سرناسي الخبر کوي وجاء سقط الموت الحق رابش دایته راغه اغا بیهوشی د مرګ او سختی د مرګ سکه بیهوشی ته وای مراد نه سختی د مرګ بالحق خامخا ته به خبرې کې د دې حالت نه لري مستان خطا کا پردستا استا چې کوم پرده وا چې قیامت ته وکړ به نن ستا نظر تیز هر څه یې وقال قل وایغه شیطان چې مقرد په نوم دنیا کې هاذا ملوی عتید دا کافر هغه چې ما سره تیار دی کرام وستو وای قرین او شیطان چې پر ربنا ما غیبو نه دې ما عمره کړې لکن و دې عمره لري د حق وای الله پس جګړې زما په مخ کې مکوي ما وخت تاسو خپل دم کی وعده وای په سر کشي کې چا سر کشي کول دا سزا بدایي نشي بدلېږي وینا د چا د چا پرې زمانه نشي بدلېږي وینا غانې پرې زمانه باندې او نه مظلوم والا په بندګانو پاور ما چې وایي جهنم ته تدک شوی کوي وایي هل مری نور شي کنيشتي نور بلوان دي کوي دا روایت دي او نزدې بجناتو د پاره د متقینو غیر بعید په داسې مقام چې ابلې نه دي او تبور هاذا دا جنت او تذکیر کو په اعتبار د سمانه مسمى دا مذکور ما توعدون لپاره تیمو دا تاسو ورشي کل یو ورن هر یو ذوق صحیح پاره چې ذوق الله ته حفیظ ځان ساتون کوي حفیظ حفیظ ذنوبه حتی رجعنها خپل ګناه خیال ساتو دا غني ځان واپس کو ګناه بو ته یادو واپس کې حفیظ یادول کوي د خپل ګناونو خیال ساتون کوي اخو یری رحمان نه کوي شاپسا رنګي په دې سره باندې چې مرید ګوتو کون کې الله تعالی ادخلوا پر استوي ادخلوا دنه کوي بسلام سلامتی اخره دغه ورځ د خنه شوالي دې پر ثابت ویل چې ما شمس غواړي کی ها پدې کې او زموږ سره نورم زیات شته او دې راکې موږ هلاکې موږ مخکې دینه من قرن قومنا هم شد من وقت شنچا سخت په جواب حمله سره دینه فنقبو بلاد لا يسهر في الله وګل پکلو کې فنقبو سار في الله وګل پکلو کې وهل محيسو ایا د خلاصې شي چې وګرځل نقاینا بیا دې هل لنا مخلص من الله من الموت ایا زمونږ لپاره څه د خلاصې شته نشته دي ان په ورک باندې هلاکولو کې یا په صورت کې د ذکر نصيحت کې په اړه چې لوي قلب زوی نو یا دول وی پوهیدل وی د قلب مراد غ معرفات اغه عقل لمن كان له قلب او القى السمع یا په خپل بویږي اګه په خپل نه او په سم کې د خپل غوږ اسخا وکي او د حاضر زوره په شاهد محاضر خامخ په دغه مسمونو نه کاس دوه مسلې په شپږ ورځو کې او د اسلام ته منور ستړتو صبر کو په نه دی باندې پاکي بیان سره رحمت طرف پلنا په خاله خطو د نورنا په خاله پر یو ټول نورنا او د شپې تسبیح غای الله ته ومن الليل فصبر د شپې نم او بر سجدون فصهم سجدي کوا ان موږ چې وکړي دا غنه پس دعاګانې کوا یا نوافل وکړه هر ورځ تا چې आवाज وکړي आवाज کوونکی مکان قریب نږدې زینا څوک بیت المقدس سره بل تپرشتي आवाज کوي نږدې دي یا واتون دي نږدې دي فور ما چې ور سه هل رب الحق او صاحب سره دغه ورځ وته ده مونږه جون لیکو امر کول کو امونږ واپس ده فور ما نه سوچ لګي سمته ان خلقنا سراعا حال كونهم سراعا پر حالت کې دي بګاندي روان دي سراع وي مستر دي واقع حال عنهم مسرين ګاندي وي دغه حسب جمع کېدل په موږ دي آسان مونږ واقعي په باندې خلک وای او نه ته پدې دې جبار جبار مسلط پدې باندې چې په زور باندې مخنوسو کې مونږ واقعي وای نه دي نه ته پدې باندې مسلط کړي شي نصيحت ورکا په قران باندې من يخاف وعيد مخکم قرانو په اخر کې قاف القران مريض په اخر کې ذکر القران خو یې کې د الله د عذابونو دم کوله سورہ زاریات او مخکې تیر شو صورت په ذکر د باس باندې جزاء په کلام جنت اور هن په دې وخت کې الله قسم خوري چې قیامت برازي الته قیامت شته نو دلته وایي چې خامخا برازي قسم دي جواب په ذاریات باندې په الوزون کو الوزول په شنیدون کو باندې په اسان کې ابي یسري بس هغه تقسیم کوون کې امرن امر هغه کارونه د خلکو سره تعلق د چا سره یو د چا سره بل دا ټول خبر گوادی انما تو مصارف دا چې کوم عادت شوی دا دا رښتیا ده او دین چې واقع دی دا یو په تخصیص المذکورات بالاقسام بها رمز الى شهادتين لتعقل جمله المقسم عليها من چې الله په قسم قسم کړی او دا گواه دی اګوان په دې خبره کوي چې دا خبر ثابت دي دام کې دي شي دم دي نشهاتها بتحق الجمله المقسم عليها چې په څه قسم کوي هغه موجوده دا امور بدون آشنا ناشنا دي د چا چې په دې طاقت وي نه طاقت لري په دې باندې قیامت په قائم شي مخکې ما وی چې قسم په سخري دي د پاره خو چې په دې کې فائدہ ده یا چې قسم کوي په سمانه دي دې کې عزت ته یا چې قسم کوي هغه گواه دلته گواه کوي دغه شانتي کوم چې الله غو څنګه غوادي دا ناشنا ناشنا غوړي الله کول شي دام کول شي والسماء ذات الحب قسم دي زما په اسمان نه ذات الحب کې چې خاوند حبوب نه حبوب څوک الا عرفه وي الطرق حديقه لارې پکې دي د سکرخي مرګ پکې دي څوک استوري پکې دي او څوک اغلار مراد محسوسه دي استوري او څوک نه معقوله دي په عقل سره معلومي انکم لفی قول مختلفو تاسو په خبره کې چې اختلاف ته تناقض دی دا الله مبارکي چې الله خالق السماوات دی او بیا عبادت تاسو نه کوي یا رسول مبارکي چې کله یو جادوګر دی کله یو لیونه دی کله د قیامت باندې څوک حشر نشي څوک وشته خو زموږ لپاره بوتان به عبادت کې مختلف یو پکو انه واپس کړي شي نه من اوفیکا څوک واپس شي ذوقوا حياتكم خپل عذاب ورته پرشتي ذوقوا بندكم متقي خپل فتنه عذاب دا تاسو دا تاسو په جلدی کوله بشکره متقیان په جنتونو کې په شینو کې بوي اخلي بهار چې الله ولور کړی او ذکر یو په خاطر محسن خامل کوي نو قللنا الليل فلا بشفق مهاجرين بكيدن كي او دا په کوم ځای چې معنا تي شي دي په لږه شپه کې نو د جبل بلکې کافي دا غیر نه کوي یو یو کله د سبحان الله دا په کې وایي او بل اسحار د چې باندې پدې کې څنګه شروع کو په معلوم دي حق معلوم حق بالسائل لپاره سوال دي چې مطالبه کول محروم هغه سره چې غریب سره دی د مال محروم دی هغه په حقو چا په سوال په غلبه ورکول اته چې محروم حق سوال نه کول ورکو په ځمکه آیات نه د قدرت دي الممکن په اړه تاسو ساتون کوم په ان پوس تاسو ته هم غوړي اپا لا څو تاسو نه تاسو په خپل نفسونو کې د الله په نعمتونو او طاقتونو او قسمه قسم صنعاتونو اسباب اسباب شته په سماع کوم تاسو په اسمان کې خوراک دي اسباب وما تولت في الجوارح قسم بزما فرب السماء والأرض إنه الحق ده حق بي دا قران لکه څنګه چې خبر خبرې کوي مثل ما انکم تقول لکه څنګه تاسو خبرې کوي دا حق دي ثابت دي ایا هغه ته خبره کوي ملت ابراهيم عليه السلام المكرمين زيد تنك واحد تموي جماعت توي اغم المجع اذا كنت بل شو بدماني فقالوا السلام سلامي فتا سلام قال السلام فتا سلامي قوم قالوا تاسو قومي ناشنائي شاركري ماينا قال ابن عباس وقال قد عزت صرتها رنتها وقيل قلنا أوى يا ويلتا بشدة صر الجماعة المنظم في الجماعة روانوا دام پکې ویل شي پس وقت وجه یو طالب علم ما یو ځل ترجمه کړه پچا نو زما یو مرګره ناغوی چې اوس راغله من پلان کیږي نه او هغه خپل ترجمه کوله تل کار کوي نو تاسو دا خبره کوي نو چې دغه خبرو کې تاسو چې ته وحش شوی او ته اسی آرام یې راوځي چې موږ هغه څنګه او بیا له موږ په دې کې سیوا د بیت نه استدلال پر چې معنا ما اخرجنا من كان في المدين فلم يكن مخرج الا اهل بيت واحد نو دوه مستعطف او دې سره سره یو ابونه کول شي بعد اسلام عام دې ایمان خاص ته څنګه یو مسلمان وجه دی لیکن امام بخاری چې اسلام په حقیقت کې وی اسلام ډیر غټ شی دی چې حقیقت کې وی اصل سره یې اعتبار مور کوي وترکنا اتنیا پر خورن پر کلو کی آیتن یو لها نفادا کسن یری کی عذاب علینا فموسا وترکنا فی موسا پر خورن پر موسا علیہ السلام کی کم بخشی ولیکم فرعون تا بسلطان مبین فتولا وقشو دا فرعون بی رکنی پخپل رکن پخپل جانب باندی رکنی جانب بدنی مخی وارا و ترجمه کنات من اعراض بل واپس خپل طرف او بعد تعدی واپس خپل طرف دا سه کوښ یا قولنا بالکم ذکر مراد قوم والا واپس شو د خپل قوم سره وقال ای ساحر ساحر دی یا مجنون ودی ول موږ په داغلنه وګورځل موږ په سیم په دریاب کې او دې مولیم دلته وای مولیم دلته کفر او طغیان دی ولذي قال فرعون دې ملامت ته په دې پوښتنه او ما يختلف استبار من وصف به فلا يتهمو چې کیف وصف الله ابن وصف دا خو ظنون الاسلام په بار کې مولي مګمه التزام نشي التزام نشي الته ملامت ته کړو معنا د ملامت او پیاد په خو دې په اجازه کې په شورې کې مګه ته بل اخي هغه هوا چې دې پیدي واقعي شي سخت هوا لا تلخ داغین سره منفعت نو ستوهم پکې نظر غونې دو باران تلات نه پولیس شي اته پاره چې راځي د هوا په اړه مې مګر غزې په شان رمي دا هغه اډو کې مې رشي په شان رمي مان اشتول بال من عزم ونبات یو شی چې وشي او په سمودیانو کې په وخت ویل شو په یو وخت ترفیم پوری او ته یو د حر دربلا ولي ولا غیر صحیح هلاک هلاک چغه او دی وتکتل طاقت ودربولو شو دي وتختی د عذاب د الله نه الله تعالی تفصیل له چې اعتماد وکړي په الله باندې نقر الى الله ځکه چې ستاسو لپاره زده الله طرف نه يرون کې واضح دی اما غیر الله طرف المعبود ستاسو لپاره نبی مبین دغه شی ما اتل من قبل دغه شی لکه څنګه راغلی نبی راغلی دا څنګه چې مخکې راځي تشيري یو رسول مګر هغه ته ساحر دی یا یو نه هر رسول ته شي انه ما يسو الا كذبا په خبره پوښي د بعض پیغمبران ته شته چې هغه تکذیب نه شي جواب په امام ان مقرر رسول هغه مقرر رسول نه بل هو نبی څو چې تقریر ته ورو دین هغه ته مقرر ویل شي هغه ته نبی ویل شي رسول نشي ویل دا څه پکې نور خبره کوه اتواسو بی ابي یو تر وسته کړل دی وسته کړی بل بلکې نه وسته خو نه کړو او دا یو قوم دی طاغون دي سرکشان دي او سرکشي تقاضا علت پکې شریک دي نو دغه خبره وکړي علت خو یو شو حکم به وي واپس دینه نه ته بی معلومی ملامت کرے شے پا دی واپس کے دو بچ خپل تکلیف و طاقت استعمال کے نتیجہ ملامت نہیں نصیحت غوا لیکن نصیحت پیدور کی ایمانات پا لیکن کوئی اکریم کا پیرن بنی آدم مگر دپار عباد اوس بیا اعتراض کوه چې په مخ کې دی په لار باندې ته شي په جهنم دی چې بعد به جنت نه شي دا دې د عبادت ما شاوه عاجزي او عاجزي چې کله په دې اعتراض کوه نو مخکې موږ ویل پیران باندې شي په شي په عبادت دي او دلته په کې دا څوک عبادت ما توحید هر سره به توحید مني یا په دنیا کې اخر کې او چا دو قسم ارادي دي په دې پوښي اراده شرعیه ده یو اراده تکوینیه تکوینیه خدا ده سبب جهنم ده پاره او سبب جهنم او شرعي اراده سلا ټول وقد سمعت ان منهم من يقسم الاراده الى شرعيه وتكوينيه دا پکې ویل شم دا مختلف جوابونه مختلف دي نو دا یو جواب پکې چې مراد الله په پیژني او دا اراده شرعیه ده اته مخکې په اړه باندې ما څه بجانب کوي څه بجانب هغه اراده تکوینیه دي او چاوي هر سره به الله په دنیا په دنیا کې او آخرت پر کل وحده په آخرت اما توحید په دنیا هناك بلا توحید مشرک په قیامت کې به لم تكن الا قالوا والله ربنا مختلف خبرشته بشک الله رزاق دی خاوند طاقت دی المتین مسعود پس قامخه د ظالمان لپاره لا قادر شو چې په دې کې په هیڅ په عبادت دي پس به خشه د ظالمان لپاره سدي ذنوبا حصہ ده ذنوب بوکې ته وایل شي دلته مراد ان حصہ عذاب ده مثل ذنوب سوال په شان د حصې د مرګ دی چې مشران کې شي دي هغه په غلطو هغه لپاره ولا اصل جلبي دي نه کوي او الذين كفروا هلاکت پر کارو دا اورز هغه نه چې وعده شي پرېتو دې کې د اوله د اخر مناسبت هر یو کوي نام ویل شي یا سوتي د هغه اخر او د دې اول په دې کې د قیامت مسلې دي د عذابونو مسلې او تور قسم دې زما په تور باندې او کتاب په کتاب مستوري چې لیکل شوی مرشون چکول والبيت المعمول ها کوټه چې آباد ده چې اسمان به په دې اسمان دنیا کې ورځي دی هغه ته وي وسط المرفوع انا چت چې ورته چې اسمان او البحر دریاب المسجود چې مظلومه دک یو ترجمه یا د ور رب بشیر قیامت کې ودایو د د زیادت ابو ور اخلي دا به له شي د ابو ور اخلي نو بل شیر دا به له شي او یا مظلومه دک المملوک بیسک عذاب ربستا خامخا شته کې موږ نه دي پر فرض دفع کوو اور ما تمور السماء چې حرکت مشهور کې مور مشهور کې مورن حرکت اسمان بر روان شي او حرکت المور تردد في المجيء والذهاب روان بشي غرونه سیرن تلو هلاکت ته ورو بار د مخزمینو هغه کسان چې خوځین په مسؤلتیا کې خو په خپل په وګړو کې مدنه کېرو ته وي بیا په غلط شعور ته مې لشي یلعبون یو یهود دي قارون یدعون چې دې کې ورکړي شي الى جهنم او جهنم دعاد کې ورکول یدفعون دفعا عنيفا دې کې ورکړي شي په سخت دي کو باندې دعا یدو بلیتا وی او دعا یدو دا بل شیرخا دعا دا پکی مدعوین بشی دکی مرکرشوی او ورته ویل شي هاذ ان التي كنتم تتقون دا هو تاسو دغه تکذیب او پس هم هاذا دام جاد دی کته څه نه دی اسلام هذا نه شي صبر کوو صبر نه کوي برابر دي پتاسو زیارت اسلام هغه تاسو عمل کوي دي متقین په جنتونو په جنتونو کې پاک دي خوشاله دي مترکین بما تم رب ورکړي رب دي وقاموا سر رب دي عذاب الساعه عذاب دغه مورنه او ورته بول شي قال لهم كلوا واشربوا خوري وسكاي هنيئا ختي ذنك مباركي په دې پوه شئ بما كنتم لم تبرد هاي تاسو کوم اولاد په مقابل کې په سبب داري متقين تکیا به هولي او على سلف فارنګور باندې مصفوفه قد فقط مجبوره على سبق وخط مستقيم اکسان چې ایماندار دي او تابع شي دا غي نسل دي بچي مسلمانان دي او په ایمان کې تابع وي اگر چې په عمل کې کته وي الحقنا بهم په اوسو کې دا بچي الحقنا به اوس په دې صورت نسل دي پلار ښه سره لري اخیره مل او عمل کړي زوی ایماندار دی اگر چې عمل کم دی دا وت الله محق کی وما التناهم نکمو د دې پلارونه من عملهم ثواب د عملنا من شيء دا په عمل کې څه فهمن راولو چې عبس معنی فيها په دې شراب کې په دې کې به عبس نه الا دې پس کوبه او جماني به عبس نه راځي ولا تسین د ګناګار وای دا نه پس نششي او بیا سره بل غلط کار نه کوي او ټول په دې باندې کلمه الکان ممالک مختصون بهم د دې لوي ان د دې خدمت لپاره بولاوي کانهم گویا کې دا راکاچوي لؤلؤ الصفاري لکه مرغلي مكنون پر ساتل شوی چا په لاس مات نه یو دومره صفای واقبل بعضهم على بعض متوجه شي بعض بعض ته يتساءلون یو بل نه بسوالونه کوي تپوسونه وکړي قالوا وایي ان كنا قبل منذرين واهل في اهلنا په خپل اهل مشفقين يريدون کیو تعالی د عذاب فمن الله على الله من احسانكم بس د عذاب د ګرم سمو معنی عذاب د اور اسمو هغه اور چې په مسامات کې دنه کې په سرو کې دنه کې او سموم هغه زهريله ورته وي زهريله سموم اسماء جهنم موږ مخکې بر الله موږ بد الله عبادت دنیا کو انه هو البر الله بر دی احسان کوون کې الرحیم رحمان دی نصیحت کوا نه ته احسان در پر مې کاهن څه کاهن نه کاهن څه وي د پیرو سره تعلقاتي او فټي فټي خبرې د ځل او د اکلیات په شکل کې ته نه ولا منن لیونه هم نه ولا ولا تربصوا ذاكر مستاثر ده ان ذاكر کوو اي ته وینا کې اخذ دي به هغه په غلط وینا نه کله وې دار او کله دا بلکې دا قوم دې بدمعاش او سرکش اي دی وای ته قوم ځان نه خپل بلکې ایمان دوري دا دې په حدیث باندې او د قران کې رښتینی اي دا خلک پیدا شي دي شین به د خپل لا کوم کنه ام احدثوا وقدروا هذا التقدير بني من غير مقدر وخالق من غير خالق اي دې خپل پیدا کوم اي دې په دغه اسمنو مکه بلکې دې خپل ساتي اي ثابت بن من خدای درپستا او هو مسیطر ایا دی مسیطر او غالب دی چې دی په دنیا کې د الله کارونه کوي ام له سلم دي لپاره سلم نه سلم باندې پاروي چې وته اسمون کل ما يتوصل به شي په لکه راسي يستمر في پاکي دي وګونه دي الله طرف ته اسمان طرف ته غار شي مستمرهم وګ خلون کې په دې ښکار باندې دا د پرلونه دي دا الله لپاره استاد پر ځامن ته وایي دې سو اجرن سم مزدوري په تبلیغ باندې دیني مغرمي د تاوان نه مسقلو فیس نشي ور کوله درون باندې ایا په دې باندې غیب دی لوح محفوظ دی دا ذکر کوي یا دې راته کې تدبیر ستا خلاف په ساعت کې چې کافران دي هو المکیدون دې سره تدبیر کې په دې باندې خپل تدبیر حاته کوي حمله وکړي اې دې پر اجر څو الله نه پکې الله نه شریکان جوړي قدیمی یو کوټه د اسمان درا ورسېدو د اسمان ساقطن وای با صحاب دا ورځ بیا مو ورکوم جمع کړي شوی دا پدانو پریدا حتی چې ملاقات بنا وسره په یو صحون چې بلې کې دی به هو شکل شي فورمه چې بچو لګین تسبیح دا وسو او نه دې مدد کړي شي او بشک د پاره ظالمانو عذاب دې دون ذالک مخکې د دې دون مالکم لقتل دا دې نه مخکې چې کوم دي قتل کی دا دې نه مخکې قات راځي په بدل کې بوجل کی دا دې نه مخکې فقات راځي لکه سره کنه پوي صبر کوا ته پاره په طلب زمنا فإنك بنا ته ثابت د کتو زمو سره د حفاظت زمو سره او تسبیحه په حمد سره کوم مخکې پورته شي مانزه ته پورته شي یا د مجلس نه پورته شي ومن الليل شپینه فسبه او تسبیح نه اجبار جن او رسو د پریوتو اسکورنا استوري پریو سار سار کې دغه کا د سبا مون هم کوا نه نپلو دا پسوي شي سورې نه جوړ نه پدې کې هم د دې خبرې وضاحت کوي چې قیامت روان دي او پیغمبر برحق نو په دې کې د پیغمبر حقانیت او بیا پکې په اول کې هغه خبرې کوي چې کفار او پیغمبر خدا ته کوم صفات کوي چې ځان جوړي او په دې شي کوم باندې رد دی په دې کې مراد والنجم اذا هوا قسم دي زما په ستوري باندې اذا هوا چې راوږي هوا باندې اقسم سبحانه بيس النجم معروف ستوره چې راوږي هوا باندې غروبه په دې پوښي حسن وای په ستوري ځان سره قیامت قیامت کې څه کوئی خاص ورته اسو کو حصہ د قران ته مراد ده بیا چې قسم کړی الله پیغمبر خو دې سور باندې مطلب دا چې پیغمبر خدا گمراه شوی نه دی لکه ستور وي خپل لار په خپل ویني نجم الشان او خدا پاره خلق دالمي نو پاره باندې چې خلق دالمي دغه پیغمبر خدا باندې هم لار مدل کې دي شي والنجم او دا ستور کې راغلي وحي محفوظ کې کنه قسم دې زموږ په ستور باندې اذا هوا کې راغلي ما ظل صاحبكم لذا قطع شي صاحب ستا صاحب تاسو چې پیغمبر خو وما غوا نه کړی کړی دا نه خطا دی نه غیر به خدا او نه عقل د غیر ساتل دا روایت ته ویل شي چې عمل د سړي غلط نه وي بلکې علم د سړي غلط وي او مخکې ځل خطا کېدل نه ناپوهي دا وما غوا او غاوی معنی وما اعتقد بان قطو نه عقل ساتل دا د غلط چې غي الجهل ناپوهي دا ما اعتقاد الفاسد هغه دا او نه دی غاوی شي غلط عقیده ساتل دا وما يكون هوا خبر نه کوي خواهشات نفسانيونه نه الى قران مگر وحده د توحید شوی ده علمو ذلك في القوا مضبوط طاقت ولا حد جبريل ده ذو مرة خواندا د مرغې ده مرغې لیکل دي سکوی حسن شکل لري منظر حسن او سکوی ذو حسابه و استحکام عقل خوان د مضبوط عقل ده کلاک والده مضبوط والده عقل فاستوا دا فرشتہ چې وا برابر شو په خپل اصلي شکل باندې پیغمبر خدا ولیدلا او په خپل اصلي شکل او شپږ سو سانګوري فاستوا او دې په افق اعلی کو په کنارو چې په اسمان کې جاری پیغمبر خدا په حرا کې دی او دې په طرف کې راخ مخامخ شپږ سو سانګوري ثم دلا بیا نږدې شو د جبريل په دنده را کوش شو فکان شو د جبريل پیغمبر ته قاب حسین په مقدار د قوسین قوس لندې ته وایي او قاب مقدار ته په مقدار د دوه لندو اسوک وایي نقاب ویل شي د مقبض او د سیه په منځ کې تاسو ته بخاری دې کتلې دي دا سیندای دا راغی او دا تا دلته په کومه موږ وتمو تاسو ته وایي چې ته په عربي سیه ولا او دا مقبض دلته بلا بولسي او دا راغی نو د دې او د دې په منځ کې څومره فاصله ده یو خبر سوق مقدار اخلي مقدار د دولیندو اسوق دغه مقدار دی چې مقبل او سی په منځ کې دی او د هر قوس پر وقابه دی او په عبار کې قلب دی پکانا قابه قوسین او دا د یوې لیندې وقابه د څه مې نشه شان ور شاپه کې نور خبر کوي او د بخاری خلکو عادت دا دی لکه اوس ما دوه تر کې راشي یو بل سره لیندې خوا کې کیږي مطلب سي اتفاق دا ټوپک زما او تاسو ټوپک دی زما نه سم استعمال اتفاق نو دا پیغمبر خدا جبريل شي ورته دي شو لکه اتفاق او اتحاد خبر شي نو دا څه شو شو دا جبريل عليه السلام پیغمبر خدا ته شو قام قوسين لکه دا دول اندو قام هغه دې دې یو بل په دې خو دا کنده قشن او بیا پکې نوري خبرې هم شته وايم ما كان فالمعنى حسب مضاف فكان ذا قاب قوسين فشو خوندان د قاب د قوسين ان مقدار دول دو او ادنا بلکې د دې نږدې او د پاره شک دی دا شک ما او تا تراجی کا يفهم هذا بلکه فاوحى الى عبده وهب جبريل السلام الى عبد الله ما اوحى هغه چې وحی کړی دا ما کذب الفؤاد نه دې خطا شوی زړه د پیغمبر خدا مار آج تی دلی زړه کې خطا نه شي چې کوم شي پسې جبريل دې اقا جبريل اپا تمارونه ما تاسو دا چې جنگړه کوي پارک دلی دلی دا یو بل محض دی پیغمبر خدا د الله په دې قران کې خدای ذکر نشي البته حدیث هم د شته چې پیغمبر خدا د الله تعالی ورغله الله دې په دې دوه کې بیا بحث دی په دې سترګو درې دي په ځلو عبد الله ابن عباس په پستر بل روایت وای په ځل باندې بعد خلک وای نه لیدل په ځل کې دي خورانه سترګو په اړه څه چول شي وو دا پکې بل ولقد را لیدل دي په امر خدای دې نه تنه خدای یو بل ځل کم یو کې عند المنتهى په هغه بیره باندې درمن بیره المنتهى چې هغه ته انتها ده منتهى اسم مكان دي مطلب سو هر عالم چې علم رسي نه غيته بزي ينتهي علم كل عالم بمواراه لا علم دا نه بس اخفا چاته علم شي د پیغمبر ته نور یا اعمال د خلق ال تخيجي یا ارواح د سوال ال تخيجي دا څه په دې وخت کې مولانا شفعي تانوي یو بل خبر اشاره کړی دا هغه پکې یاد کړو دې پیغمبر دې جبريل رب دې کله دې آمده دا عند في المتعدى حال دی دا آده فاعل نه کده هو د مفعول دی یدلو پیغمبر خدا جبريل را حال کون جبريل چې جبريل ته اکنه پیغمبر خدا ته ته پیغمبر خدا ته په اسمان ته وته اکه پیغمبر را پس مګر هغه ته برابر نه اسمان ته وته دي کې احتمالات شته نو دغه پیژنې ما ثبتا به قطعی لا شبهه فيه شبهه د قسمي کله دلالت او کله د ثبوت دا خبر د الله او رسول دا او کندا دا په ثبوت کې شو ترجمه دا دا او کندا دا په معنا کې شو لا په دې کې شبهه پیدا شو لا کور پکې نشته اگر چې دا احتمال په ظاهر دی پیغمبر خدا کله ځل کا انتي ځل په حدیث او عندها په سری من جنت الموا هغه جنت ته شغه د اقامت ما ذا البصر نه ده کوښښ نه ده پیغمبر خدا وما تقد عليهم نبي خو هغه خو قتل او دا یې اخوا نه قتل ولقد را خامخ نه پیغمبر خدا دا آیات درپنا د علامت قدرت ربنا الكبرى چې غټي غټي نه خېل دي دي جبريل السلام ولیدو الته یو تخول او شین د جنتو دا څه نو وایا ډېری خبرې الته د پیغمبر هو نشته د الله تعالی قانوني په دې کې نه اختلافات نقل شوي ولکه القاضيات توقف في روايه الى ان تفصل د شته کې وخت لپاره ما يقتضي هذا النظم په دې باندې بحث وکړي یو روایت کې جعل نور البصري من فؤادي د زمان اکثر نظر په لکه شو کله ذکر الیه بفؤادي تزوین ولید کله وراه عزوی بقلبي کله وراه بقلبي ولا بصري کله بغدابا نو دار ايته بفؤادي مرتين دا پکې راو ایا تاسو خبر کی دا لا تو د عزان د بوتان نه لري او د منا اصل دریم دی ال اخرى ورسته هم مرتبه کی دای په ځمان دی د لا تو عزان مرتبه شته او د منا کم و نه منا ته چې دریم دی او ورسته دی لا تو طائف کیو په دې پوښتنه سوق په کعبه کیو اسوق په نخله کیو اسوق سره او هغه په ستوان د حجانو پر برابر او عزا د طائف ته دی او منا یو بل دی دریم نمبر چې اخرا دی څوک عزا د غتوان دی دام پکې دي او دې منا ټول دا د غزم دی ځکه چې کفار وزان کو دې اعظم بدلو کنه الله دا پکې دریم دی د مرتبه له سپک دی دا بت پرستان ته په معنا ایا پس دا انت خور دل اثر د عظمت الله په حکومت کې او احکام د قدرت نو ایا دا هم دا بوتان تاسو نه دا بوتان چې دا هم د الله ورو کې شي ایا تاسو پر ذکر دي ولو تاسو د الله پر ذکر نه دي خبره کې د دین چې دا هم حقدار د عبادت دي افرئتم اللات والعزى من استل القرى الکم الذکر تاسو لپاره باندې معنا اقی او سمیت من اثار کمال عظمته په ملکی او ملکوتی او جلال او جمودی او احسان او صفات رأيتم هذه الاسلام ما غایت تاسو دا د الله هو دي دا نو دی دا الله د لون تساوی دي تاسو لپاره باندې دا الله لپاره سنانا تلک دا اذن په یو قسمتن تقسیم د زیزا ظالمانه جائره دی د اسلام مگر نمونه حقیقت سرشتي سميتموها تاسو نام دار کړی دي دا اسماء دا اسماء نه دا مسميات د اسلام د بوتان په دې نومونه باندې نو په حقیقت کې نشته تاسو تاسو مشران دي ګل په مسلمان یتبون تابعین الا ظن مگر دا غلط خبر ظن دلته مان سره توهمات وما تهل بس چې خواهشات کې نفسونه او راغلي دي تر خپل نه هدایت اي ثابت انسان ما تمنا راځي قصد نو الله ثابت دي اخرت او اولا دنیا او دې په شي په سونو کې نشي پیدا کول صفات دي شي انسو مگر پتہ چې الله یا ترغي لمن شاء او رضا الله خوشاله شي بشکره څنګه تاسو یقینا چې په غرب باندې مسما کوي فرشتو را او نن دا انسو باندې وما له به من لم نه پر سلم شي یتهدینی لظن مگر د غلط ګمانو او ځان چې کوم دی په مقام د اعتقادیاتو کې ځان دی لا یقین حق پیدا شي د حق مسو دا مطلب نه چې ځل ملګری او مقام دی یقینا کو پارګه من تولى مخور دغه چا چې کو واپس کیږي ان ذکر نه دی یا سمونه ولم الحادنا الى بني ولا دنيا دا دی مبلغ دغی انتها د علم د دنیا حاصل اول به شکل ستا علم دی پاتې چې خطا جلال الله نه الله واقف دی په رسول الله دی او الله صحابه ثابت دي چې عثمان کې پزمو کې یو پر ځاو چې الله پاک څنګه بد کړی په خپل عمل باندې او ځاو کسان احسنو بالحسنا چې خیر کړی په بدل خبر شي الحسنا په خبر باندې خدو خبدل باندې ان ربک بشکر استا واسل مفرتی فراغ مغفرت والا دی او الله علم په تاسو په وخت تاسو پیدا کړی زمکه نه اجمالا په وخت تاسو اجنه ول د مور په خیر کې جنان ول دی بتو ماتکم فلا تکم تاسو ځان هو پاک وي الله واقف ته تاسو باندې یتقا چې الله یریږي امرد لهم هغه چې اتراوی دغه ګناهون حق معاف کوي اته څنګه ساتي لوی ګناهون نه د پوښنا الا لمن مگر هغه ورور ګناهون او د لمن مراد وړ ګناهون او هغه ذریعي دغه ګناهون لپاره دا دا به الله معاف کوي شکر ستا واسه مفرت الله واقف ته پاک تاسو پیدا کړئ زمکه نه پاک تاسو نه کوم خیر کې خیر خیر نه اند کې ځان نو صفا کوي الله ته معلومات الله واقف دی په هر چا مې څه ساتي ګراوه دا یو قوم دی سامال حسنه به کول یا زموږ منځونه او روزي تکبرا الله ځان مخا کول او دا خبره مکروه ده چې ځان پاکي ایا خبره کله هغه ته ولا چې مخور حق نه واپقین سلغون دی ورکونو کی سلغون دی خکارو کی او اقدا او سترشی اقدا کوجیا وی په زمکه کې کلک غونی شعر او زمکه کوي او زمکه ده دلته اقدامانی اعفاء قطع کی بند کی الاول ورکړي او بیا قلار شي قطع العطاء دی وی لاول ورکول کول د الله دین کې ستابعی اختیار کوا او بیا اوس دا غینا قلاسو وی ول شي ونه چې پوي کی ور ته تاسو کې نه تاسو ته وعده وکړو کلی په اسلام ته او کومه ولا تاسو بیا ته ملامت ویلي دا غینا پسوی د اسلام دین پرې دی نه واپس شو دا پکې یا ورکول د مال دولت یا تابعداري خبره دا شان چې واپس د حق نه او ورکی لګون دي ان تابعداري یا مال دولت او بیا خپل ورکول باندې ایا تابع ته نه علم غیر چې دې شي بکا په هویا دی او لم يلب بیا نه خبر شي هغه چې په صحبو نشاکی د موسی کې د ابراهيم عليه السلام الذي وفى چا وارث ته بلکه ذکر دا الله تزرو شي بار وره وادم ګناګار سو یو ګناه د بل څه ګناه چې سره بل الک ګناه جمع پسر والله نسانی نساب نساب مگر الا ما سعى مگر کوم عمل کړی او په ظاهر کې معلومیږي انسان کوم عمل چې عقب ورکو اکه ما او تعالی شر پر دعاګانو کړی خیراتونو کا غبر تر اوانه کې دلته احادیث پیش کړي چې احادیث دا معلومیږي د بل عمل اصلي پر پکار راځي سو کوئی چې بل سره یو ځای ستاسو پر عمل وکي دا ګویا ستاسو عمل شو ځکه هغه چې سره پر وکړو ستاسو وکیل شو دا هم ستاسو عمل شو والله مثال لما تا دا هم شو یعنی کبل سره سره پر عمل کې یت سره پر وکړو صاحب ته وکړو نو ستاسو وکیل شو یا دا خبر په ایمانیات کې دا ایمان په سلسله کې د بل چانه یا فرق دا داسې دا چې د بل عمل باندې پیدا کوي چې هغه د ایمان راوړی هغه تعبیر ایمان شو اسوق په دا وای چې الله تر دوه خبر دی یو ته عدل بل ته فضل نو دا عدل تقاضا خو نه انسان ته ملاوي خپل عمل او دا خبره فضل دی چې الله ولګي د بل ساعت بدل فاشي د بل څه نیک عمل هغه لپاره مقل شي دا څه روان دی روان دی وې ثوابون رسیږي کسبګي عبارت بدنیه کوي عبارت بدنیه او د امام مالک او امام شافعي را اداره یو سره ورګي دعاګانې کې رسی که عبادت مالیه کې رسی او که عبادت بدنیه کې رسی او ابو حنیفه مالیه رسی کی بدنیه هم رسی اکته دل ته ویل رسی کی ما دا فضل مثلا دا هغه حدیثو کې راځي فضل دا او دا عدل و یو دا چې بل سره ولګي د بل سره وکیل شي نو گویا کې دا د خپل وکړو او دلته روان دي روان دي بیا په نقل کوي د مالک او الشافعي لا يقول بوصول عباد البني محدث الصلاه والتلاوه غير هذا صدق والحج او الشافعي بیا لوسو او د شوافي ولا دي اصحاب دي هغه چې قاري القران وي او بیا وي چې خدای پاک ثواب نه غته ولا ثواب نو رسیږي دا په کډیر شوافي قائل ثم الظاهر دالا چې رسل ګره ګل اجو اجرت دی او قبل اجرت دی نو ورته حفظ القران ته اجرت چې ولې فرض موتاو نو لولې فرض ورته پر ثواب الا ثواب ثواب اشتينا چې ورسېږي ځکه چې نفس خراب شو د حرمت اخر قدرت على حياة القرآن وإلا فلت أدنك فتعليم جائز دی كما حقه خاتم في الفقهاء المحققين ورسته عالم محقق الشيخ محمد علي شامي ولا الدمشقي وفي الهداية إلى آخر وقال فقاجي خير دپکی اکاونت لو وان ساوی سو پیرا او دا منډ د انسان په غره د وخت د استثبیا او جزاو کې الله دې جزا یوفا او رب ساته المنتهى انتهاء وانه دارسته واسکا خندور کې او ابقا جوړ کې وانه او ماته دمر کول کې احیا ژوند کې ولي کړی وانه لقد زوجين په دې کې جوړې دا نو څنګه نو په دې کې ذات نه کړ چې وګورول شي وان عليه قص الله مسبب اصل اخرى دوباره پیدا کول دا پدل دی وانه اغنا الله مالدار کول کوي واقنا قينيه ورته قينيه ولا هغه مال چې خلق حفاظي ما يبقى ويدوم من الاموال لك پتشو کوټه شي حیوانات شو دې مال درول کوي واخلا او هغه مال چې هغه ذخیره کېدو شي هغه ورکړي چې دا اخلاق زما احتیاج هم کړی الله ته کوم ورب الشعراء دې مربي د شعراء ټول شعراء او ټول دې مته هم احسان وي څوک عبادت دي دا غي وجه الله هغه رب دا هغه شعراء ټول هم زابي وانه ولك عاد لا الله لا كل عاد محكنه دعا عادیان دي او عادیان دي بل سمودیان وي هغه عاد اولا د قوم له پس هغه ما هلاک کړي